اسم آله کې دلالت کونت بر آله صدور استعاد بستی وزن آیت مثال مثالة مثال د اسماء مشتقه بیان شروع اسماء مشتقه او کې موږ د اسم فاعل اسم مفعول او د اسم تفصیل د مشبه هغه تعریفونه وکړل او د هغه د جوړولو هغه طریقه مو ویل وصف اسماء مشتقه او کې بل اسم هغه اسم اعلی ده اسم اعلی څه ته ویل کیږي او به اسم اعلی هغه څنګه جوړیږي او په کوم اوزان باندې راځي نو اسم اعلی اعلی ویل کېږي په لغت کې وسیله او ذریعه ته ویل کېږي اسم اعلی نوم د علی نوم د هغه وسیله او ذریعه د کار دا اصطلاحي تعریف دی لکه مثال په تور مزربون د مزربون معنا دا هغه الا چې په هغه باندې وهل کیږي دا مزربون مستثنی مستقر دی او دلالت کوي په هغه الا باندې چې په کومه الا باندې صدور د خیال راغلي چې هغه الله تعالی یا نور شیان دي هغه ته ویل کیږي دا د اسم علی هغه تعریف دی اسم علی هغه مشهور او قیاسی په درې اوزانو باندې راځي یو د مفعول په وزن بل د مفعول او بل مفعول په وزن باندې راځي د جوړولو هغه طریقې دا ده چې علی دا د فعل مضارع نه جوړیږي علامات د مضارع به حذف کی او مینی مکسوبه په اول کې راوړي او فاکل میتا عین کلی میتا فتح ورکی اخر کې بتنوی راوړي نو مضرب مصر وغیرہ وته نه بیا دا خو د اولی صیغه د جوړولو طریقه ده او که چاته به هم دي چې غکی اخر کې ورسره تاسو تکړه شي او یا د عین نرستا الف دې تکړه شي او د مفعلتون اسم علی وستا او مفعال اسم علی کبرا باندې اطلاق دي او به د هغه هغه ګردانو یې کړی او باندې نور سرتیان هغه په دې باندې راځي چې دغه تقسیم اسم علی صغرا وستا کبرا ته راځي نه ده دغه تقسیم په کې هغه صحیح نه دی ولی وای ځکه مفتاح دا د مفعال په وزن باندې چابي ته ویل کېږي او دا چابي څه وړه وي څه غټه وي په هغې باندې مفتاح هم اطلاق دي نو هغې سره دا چې راځي چې مفتاحتون یا مفتاح او مفتاح مفتاح د غيو لفظ اطلاق په هر یو مفتاح باندې کې هغه وړه وي څه وستاوي او غټه وي دغه تقسیم اسم علی صغرا وسنا و غیره ته دغه صحیح نه دی بلکې د هر یو اطلاق په هر یو ابان کیږي د مفعلون نو دې وزن اطلاق په هر اسم علی کیږي دا شان د مفعلون او د مفعلون به می دا ګردانونه تاسو ته ذکر کړی د هر یو مثال دا اول لکه من سرون من ترال مناصر و منیسرون ولی مذکر او مؤنث خدا غسر پاروی چې هغه فاعل غواړي او صرف او اسم اعلی فاعل نه غواړي په دې وجه اطلاق د تذکیر او ثاني په دې باندې هغه نه کیږي په دې مذکر والے مؤنث والے هغه پکې نه وي نو من تر معنا دا واحد غیر واحد اسم اعلی دا غشان تور پکې د تسنیه او د جمع هغه کیږي دا خو هغه مشهور او ځان د اسم علی چې مشهور په دغه درې او ځان سره راځي وی قالو مقالتون او مقال کله نا کله اسم علا هغه د فاعل په وزن باندې هم راځي لکه خاتم او عالم نو خاتم ویل کیږي علی د مغرتا او عالم ویل کیږي علی د نسان ته خدا نه ما ته والله لپاره نوم ګرځېدل دي د الله نه ما ته واچې کومه مخلوقات دي دا فاعل وزن هم د اسم علی لپاره مستعملي لکه خاتم او علم او مصنف وايي چې په دې کې اسمیت هغه غالب دی پر صفاتیت باندې په دې وزن کې ولهدا دا خاتم هر یو علی دا ختم تل شي ویل او عالم هر علی ته کوی ته نشي ویل بلکې دا خاتم نوم ګرځیدل د پاره د مهر او دا عالم نوم ګرځیدل د پاره د ماته والله دا پشان د هغه اسم مشتق نه ده چې کوم اسم اله هغه مشتق د فعل مضارع نه لکه مثال مثل هم ویل کېږي اله وهل تاسو دا علل وهلو که هغه لفظ وي که هغه لاس وي که هغه هر څه وي هغه ته دې درمون ویل شي ځکه په هغه کې هغه معنا مستقیم صفتی هغه کې مستعمل دی او په دې ساعت وطن کې لکه خاتم وغیرہ نو په دې کې هغه اسمیت غالب شوی وي په دې صفاتیت باندې دا د یو خاص شي لپاره موږ ته دې لہذا هر علی د ختم ته خاتم نشي ویلې لکه مثال پټه و په چاړه باندې یو څو ختمه تر په توره باندې ختمه په ټوپک باندې ختمه نو په هغه باندې اطلاق نه خاتم ممکن او خاتم هغه ته نشي ویلې یا هر علی د علم ته قلم علی د علم ده کتاب علی د علم ده په دې باندې څه اطلاق د عالم هغه نشي کول ځکه دا وزن کې اسمیت غالب دی دا د یو خاص شی لپاره هغه نوم ګرځېدلی اسمي علا کله په وزن د فعال باندې هم راځي او کله په وزن د فعال باندې هم راځي لکه نظام خیاف نو خیاف علا د غندل ته ویل کېږي ستن او دا شانته نظام هغه کار ته ویل کېږي چې ملغلرې پکې پیل شي هغه ته ویل کېږي نو کله نا کله اسم اعلی د فعالون په وزن باندې هم راځي او کله په وزن د مفعول او مفعولتون باندې هم راځي لکه مثال یې حقیر په تاسو کړی چې مفعولتون مصعلتون منقل مدغم دا مختلف الفاظ یې سره یو څه کوتلي دي چې دا د اسم اعلی لپاره هغه مستعمل دي مقبلت معنا دا هغه عدد تر کو تورولو کوم کې چې رانجه اچولې شي مظلوم هغه ته ورکی او مون قولن عدد تراشلو تراشلو چې هر علوي دا شان مدقن عدد مېدا کولو د قیمه کولو هغه علي ته ویل کیږي دا شان تا ورپسې مدغن اعلی د تیل اچول چې کوم چې تیل اچول کیږي نو کله نه کله چې اعلی هغه په وزن د مفعول یا مفعول سره هم راځي باقال دار اسم علی هغه مختلف اوزان چې په دې باندې راځي خدا اسم علی چې راځي دا د ثلاثي مجرد نه په دې وزن راځي هر چې غیر د ثلاثي مجرد دي له هغه نه اسم علی نه راځي وکړه تاسو معنا د چې علي ادا کول غواړي په هغه بابونو کې نو لفظ د ما به با په اول کې راوړي او مصدر د هغه باب په معرب باللام ذکر کې الاجتناب په اول کې ما به راوړي ما به الاجتناب هغه شی چې په هغه باندې ځان ساتل شي هغه حاله ما به الاکرام هغه شی چې په هغه سره عزت کول شي دا شانته وغیرہ نور سره پیږي او به د هغې نه وروسته مصنف هغه یو خپل مسلک ذکر کړی د مضاعف په اسم ظرف کې او باندې سختیانو باندې رد کړی دی دا شان ته ورپسې به یو اعتراض او د هغې جواب چې اسم ظرف چاته ویل کېږي اسم ظرف ظرف ویل کېږي په لغت کې لوښي ته اسم ظرف معنا ده نوم د لوښي په اصطلاح کې تعریف د اسم ظرف دار چې اسم ظرف هغه اسم مشتقه ته ویل کېږي چې هغه دلالت کوي په وخت صدور د خیال او یا په زید هغه صدور د خیال چې کوم ځای کې فعل صادر شوی وي یا کوم وخت کې هغه فعل صادر شوی او واقع شوی وي په هغه باندې دلالت کوي دې ته ویل کېږي اسم ظرف لکه مثال منصر نو منصر معنا دا یو وخت مدد کولو یا یو ځای د مدد کولو دا من ترون اسم مشتقه ده دلالت کوي په هغه زید واقع کېدو او د شذوذ د فعل باندې او یا په هغه وخت د واقع کېدو او د شذوذ د فعل باندې دلالت کوي چې توای اسم ده د اسم ظرف د جوړولو طریقه هغه دا چې علامات مضارع به حذف شي اول کې ویل مفتوح راوړي او اخر ته تنوین ورکړي نو دینه به جوړ شي مصرفم مصرفم په دینه جوړ شي مصرفم وغیرہ به جوړ شي اوس اسم ظرف دا جوړی چې د چانه اسم ظرف په ثلاثي مجرد کې د هغې لپاره د مصنف یو قاعده ذکر کړې ده د قاعده خلاصه دا ده چې د اسم ظرف دا مدار هغه په حق تقسامو د مضارع په عین کلمه باندې نو ګوره بچ هفتختانو کې دغه کم قسم دی او فعل مضارع د معین کلمه مفتوح ده که مضمون ده که مکسور ده نو د هغې موافق اسم ظرف راځي اسم ظرف په دغه دو اوزان سره راځي مشهور اوزان دي د ثلاثي مجردو یو د مفعل او بل د مفعل په وزن باندې نو اوس قاعده هغه ده چې دلته مضارع په هر اقسام کې صحیح یا محمود یا اجوا یا مضاعف وي مفتوح العين یا مضموم العين وي او یا ناقص وي مطلقا ناقص مطلقا دا مطلب چې ناقص به عامه خبره ده که ناقص وي واوي که یاوي وي په مضارع باندې هر قسم حرکت وي کثروي ضموي فتحوي نو دینه استدار راځي د مفعلون په وزن باندې مفتوح العين راځي لکه من سرون راواخلا دا شانتا او ورته مسالون وغیرہ نور راوا نو کوم مضارع په هغه تقسیمو کې یا صحیح و محمود اجوا مضاعف مفتوح العين و یا مضموم العين او یا مضارع په افغانستانو کې ناقص و غیر مطلقاً که هر قسم و ناقص و یو که یا یو او عین کلمه باندې هر قسم حرکت و فتحا دمنا کسره نو ضرب چې ناراضي د مفعولون په وزن باندې مفتوح لاندې ده دا اول هغه صورت او شرط ده دوهم صورت په جلاله کې مضارع په افغانستانو کې صحیح یا محمود یا اجوف یا مضاعف وی او مکسور العين وي او یا مضارع هغه مثال وي د مثال عام دی که مثال واقعي که یایي وي او قائم کلمه باندې هر قسم حرکت وي اسم ضرب د حقیقت د مفعول په وزن باندې مکسور العين دی دا یې هغه دویم صورت دی د مضارع په حق تقسام کې صحیح و یا محمود یا اجوب یا مضاعف و مکسور العین دا وو مکسور العین و ورسره او یا مثال کې مثال کې مثال واوی کې یا وی باین کلمه باندې هر قسم حرکت کوي کثرات اما او فتحه یو مشغل هغه په دې کې لارې چې لامن وسته مو ویل کدا مضاعف مضاعف مفتوح العين یا مضموم العين و طرف کې د مفعول په وزن راځي او که مضاعف هغه مفتوح العين د مفعول په وزن باندې راځي یو مذهب دار او مصنف په دې باندې راځي دا غره دې لپاره او مصنف هغه دلیل بیان کړي او په هغه بل مذهب باندې غیرت کړي او دا عامو سرتیانو مذهب دا دی چې د مضاعفونه اسم طرف مطلقا مقصور العين راځي کغه مضاعف مقصور العين وي مضموم العين وي که مقصور العين وي مطلقا هو ځند مفعول باندې راځي مقصور العين او هغه دې لپاره د قرآن شریف هغه آیت په دلیل کې پیښ کړي قرآن شریف کې راځي اين المفر هغه وایي دا مفر دا اسم طرف دی او دا باب دې اثر یفر ضرب یضرب مضارع مکسور العين ده او سره دې نه هغه ضرب مفتوح العين راغله مخکې خبره موږ د عام سرجان مطلب ولتوجلو عام سرجان دا وایي چې په مضاعفونه اسم ضرب هغه مفتوح العين ده مکسور العين نه څنګه راځي مفتوح العين د هغه لپاره هغه دا دلیل پیش کوي چې قران شریف کې مقر لفظ راغلی دا اسم ظرف دی او باب دې هغه سره به یې بوله پر یا پیر کو وګوره مضارع مکسور العين ده او سره د هغه نه ظرف دی نه مفتوح العين داخله کته د مکسور العين نه ظرف مکسور العين راځي غیر مفر پکاو مفر نو پکاو نو پته ولګی دا چې د مضاعفونه اسم ظرف هغه د مفر په وزن باندې راځي مطلقاً که هغه مضاعف مفتوح العين وي مضموم العين وي که مکسور العين مصنف دغه لا عام د نور سرجان سره هغه مرګره دی مصنف وايي چې مضاعف په تقسیم دی که مضاعف مضموم العين یا مفتوح العين خو مفعول په وزن راځي او که مکسور العين دا مفعول په وزن باندې راځي د هغه لپاره مصنف هم دلیل پیش کړي او قرآن شریف کې راځي حتا یبلغ الهدی محله دا محل لفظ دا اسم ظرف دی او دې باب راځي حل یحل ضرب یضربو ضرب یضربو مکسور العين دی راو اسم ظرف هم محل مکسور العين راغلی دی ها باندې هغه را کثره نو مصنف وايي چې چرته دا مکسور العين ظرف مفتوح العين راځي مفعول نو بیا محل د پس پکارو محل پکار نه نو پته ولګی چې مکسور العين نه مکسور العين راځي اسم ظرف محله باقي هغه چې کوم استدلال کې آیت پیش کړي نو له هغه نه جواب دار مصنف وایي چې دا مصدر لفظ دا اسم ظرف نه دی بلکې دا مصدر میمی دی چې اسم ظرف نه شو له هغه چې ظرف قاعده نه سره جاری کیږي بلکې دا مصدر میمی مصدر میمی چا ته ویل کیږي مصدر میمی هغه مصدر ته ویل کیږي چې دا هغه په اول کې میم راغلی وي افعال ته نه مشتق کیږي هغه ته ویل کېږي مصدر میمی دا مفر لفظ دا هم وي مصدر میمی دا طرف نه دی نو د بنی باندې راځي هغه دغه مطلب دی چې مضاف کې دا تقسیم دی مفتوح العين مضموم العين نه مفعول کو وزن مصور العين نه مفعول کو وزن باندې هغه راځي بیا د اسم ظرف هغه په دوه قسمه ده یو ظرف زمان ورته ویل کېږي یو ظرف مکان ظرف زمان چا ته ویل کېږي ظرف زمان زمانی له واقع کېدو د فعل ته ویل کېږي او ظرف مکان هغه ځای له واقع کېدو یا د سقوط د فعل ته ویل کېږي بیا د ضرب بل نوم هغه موږ ویل چې مفعول به هم ورته ویل کېږي او مفعول به ویل کېږي ما وقع فعل فيه فعل الفاعل هغه اسم ته هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې فعل د فاعل واقع شوی وي هغه ته ویل کېږي مفعول به دا ول اسم ضرب هغه چې کوم د دغه مجرد ناراضي د هغې لپاره دغه قاعده وه بل اعتراف هغه کله نا کله په د مفعول مفعولتون په وزن باندې هم راځي لکه مفعولتون نو په دې کې اختلاف ته څو کوي چې دا مفعولتون یا مفعولتون د اسم علی څخه ده او څو کې د اسم ظرف هغه څخه ذکر کوي نو کومه دا هغه د مخکې چې دا د اسم علی څخه ده او اوس واو د اسم ظرف دا د اختلاف په وجه باندې هغه ترې دې نظر پر دې نه مفتوح العين نیوی راغلی بلکې مفتوح العين د مفعول په وزن راغلی مثال یې لکه مسجد اوس مسجد دار سجدا یا جلون ترى قربا مضارع مضموم العين ده ظرف وقار مسجد او ترى دې نه مسجد راغلی دا شانتا مطلع د طلع یقرون ده نو مضارع مضموم العين ده او ظرف دې نه مفتوح العين راغلی دا شان ته مشرق را واخله مجدر را واخله وغیرہ الفاظ په دې ټول الفاظو کې مضارع هغه مضموم العند او طرف دینا مکسور العند داخل نشتا دا قاعده صحیح نشته مصنف دا غینه جواب کوي چې دا شاذ دي دا کوم مثالونه چې تاسو ویل وي دا څه دي شاذ یو مرتبه پکې دا یو جواب دا چې دا مشکور شاذ دي د قانون او د قاعده خلاف چې خلاف دي نو دغه ته اعتبار نشته او د امام صاحب وایي چې نه دا امر نقل شوی ده چې دا مسجد مسجد مبدع مشرق وغيرها دا الفاظ دا اسماء جامده دي هغه وایي اسماء جامده دي په معنا د چا سره دي دا ظرف سره دي ولی وایي اسماء مشتقه ده نه دي ځکه که اسماء مشتقه وي نو په کار دا وایي چې معنا مشتقه کې را مستعمل وي او په هر هغه ځای د سجدي او د موس باندې د مسجد اطلاق کېدل دغه شان په هر ځای د طلوع باندې اطلاق د مسجد کېدل دغه شان د وغیرہ نور الفاظو سره دې نه چې د مسجد اطلاق په هر ځای باندې نه کیږي بلکې په یو خاص ځای باندې اطلاق کیږي او ان په ظرف راوخل لکه مثال مضرب نو مضربون هر ځای د چار وهلو ته ویل کیږي دا وای اسماء جامده دي اسماء مشتقه دي یو دا جواب او دوهم دا چې لا شاذ دې کوم مصنف څه وای شاذ دا څه ویل کی نشاذ معنا خدا چې دا کړشي او تنها کړشي دې ته ویل کی اصطلاح چې شاذ دا څه ویل کی چې دا قانون یا دا عام استعمال خلاف هغه ته ویل کی اشاذ به شاذ په دې څه کې یو شاذ احسن بل شاذ حسن او بل شاذ قبیح شاذ احسن چاته ویل کیږي شاذ احسن هغه ته ویل کیږي چې هغه د عام استعمال موافق وي او د قانون او قاعده مخالف نو هغه ته ویل کیږي شاذ احسن لکه همدغه الفاظ مسجد مطلع وغيرها دا د عام استعمال موافق دي او د قاعده او د قانون خلاف دي دې ته ویل کیږي شاذ احسن بل شاذ حسن شاذ حسن چاته ویل کیږي شاذ حسن هغه ته ویل کېږي چې هغه د قاعده موافق وي او د استعمال مخالف وي هغه ته ویل کېږي شاذ حسن لکه همدغه الفاظ دا واقعا مسجد مصنع مصدر وغيرها په پښتو سره اوس دا د قاعده موافق شو او عام استعمال مخالف شو لکه عام استعمال کې دا مستور لای مستعمل دي دې ته ویل کېږي شاذ حسن او بل شاذ قبیح دی شاذ قبیح هغه ته ویل کیږي چې د عام استعمال او د قانون او قاعده دواړو مخالف نو هغه ته ویل کیږي شاذ قبیح لکه مثال مسجد همدغه الفاظ په ضمیر د عین سره چې راو مسجد مقطع وغیرہ دا هم د قاعده خلاف دي هم د عام استعمال خلاف دي دې ته ویل کیږي شاذ قبیح به دغه الفاظ په قران شریف کې هم راغلي دي او د شاد استعمال په کلام فصیح کې جائز نه دی مسجد د فضراغه مسجد او مشرق راغلي دي د هغې نه جواب داري چې د شاد حسن او شاد احسن استعمال په کلام فصیح کې راځي د شاد قبیح استعمال په هغه کلام فصیح کې نشي راځي په قران شریف کې استعمال راغلي دي هغه جائز بهر حال دا خبره مصنف تاسو ته کړې ده ورپسې هغه مصنف تاسو ته یو بل خبره دا هم کړې ده د مناسبت په وجه باندې د اسم ذات زمان یا مکان سره چې کوم شی په یو ځای کې په کثرت سره موندل کیږي او پیدا کیږي د هغې لپاره د مفعلتون وزن راځي لکه مقتلتون چې کوم ځای کې ډېر زمري وي مسخبتون چې کوم ځای کې ډېر لري دکان وي او دا شان مقبره کوم چې کوم ځای کې ډیر مړي نو دلته په دې ځای کې مناسبت دی د ظرف زمان سره په دې وجه مناسبت باندې ذکر او بل یو بل وخت ذکر کوي وشي کم شی په وخت یو کار کې هغه کیږي ورځيږي په یو وخت کې هغه ورځيږي له هغه لپاره چې راځي وزن د فعالتون راځي لکه خلاصتون معنا ده هغه شیان چې د جارو په وخت کې هغه ورتيږي دلته په دې وخت کې مناسبت دی د ظرف زمان سره په دې وجه باندې دا غوښتو او ځان استفاده کړو او به ورپسې هغه د مصادر لپاره د رسولاتي مجرد هغه مصادر مصنف ذکر کړي او هغه شعر دی هغه باندې چې کتاب کې معنی یو کوو وایي تاسو ته وګورئ اسم اعلی دلالت نمبر علی صدور فعل اسم اعلی چاته ویل کیږي اسم اعلی هغه اسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي په اعلی د صدور د فعل باندې باندې وزن آیت تدریو اوزان سره راځي مفعل مفعل مفعل بحث اسم الا من تر معنا دا یو الا د مدد کولو استغه واحد اسم الا دا شان من تران تسنیه من تران من تران حالت رفعی او من تران لا حالت نسبی او جلی مناصر یا مناصر دا جمع ده من سرتون من سرتان من سرتین مناصر من سر من سران من سرین مناصر وګانه برول چې فعال آیت کله نه کله چې اله هغه په وزن د فعال باندې راځي لکه خاتم علی ختم ختم چا ته ویل کیږي علی د ختم ته یعنی مهر کردن علی د مهر ته وعلم علی دانستان او علم علی د کوی ته ویل کیږي مگر دریم قسم معنی اسمی غالبا غالب احمده مگر وای په دې قسم کې کې دا اسم الف وزن د فاعل راشي نو په دې کې معنی اسمی غالبا ده علی الاطلاق مستقن په معنی اشتقاقی په معنی مستقل اشتقاقی باندې او په معنی اشتقاقي مستعمل وي په معنی مشتقي دغه وزن هغه مستعمل نه دی لہذا هر اله ختم را خاتم هر اله د ختم ته خاتم او هر اله علم را عالم او هر اله د علم ته عالم نه توان نه توان نشي ویلي اسم ظرف اسم ظرف چاته ویل کیږي هغه اسم تک چې دلالت کوي کونت برجای صدور فعل هغه اسم توا چې دلالت کوي په دې صدور د فعل یا وخت صدور د فعل یا په وخت صدور د فعل باندې مقایده په کې دا چې از مفتوح العين د مضارع مفتوح لاین و مضموم لاین او د مضموم لاین نه یعنی چې مضارع په حق پښتانو کې صحیح محمود اجوب یا مضاعف وي او مضموم لاین یا مفتوح لاین وي وناقص مطلقا او د ناقصنا مطلقا کواوی وی کیای وی هر قسم حرکت بیان کلمه باندې پر وزن مفعولون آیت په وزن د مفعولون باندې راځي په فتح یا فتح لاین طرف ثم مفتح ومنصر ومرمي واز مکسور لاین او د مکسور لاین نه واز مثال او د مثال نه یعنی که مضارع په هفت اقسامو کې همدغه ذکر شوی قسمونه او مکسور لاین و او یا مثال و مطلقا واوی که یا یې هر قسم حرکت مان کلمه باندې پر وزن مفعل آیت په وزن د مفعل برازي په کسر عین په کسر لاین سره ټول مضرب و موقع لکه مضرب او موقع وان کبار ترکیان مصطلح باندې ترکیان باندې اسرت کوي دا وای وان کبار ترکیان ګفتان او هغه چې باندې ترکیان وایي دي چې از مزارب چې از مضاعف هم مطلقاً چې د مضاعف نه هم مطلقاً بفصیل عین آیت فصیل عین سره راځي صحیح نیز دا خبره صحیح نه ده و استدلال کردن او هغه استدلال کړی دی بلفظ مفرون بلفظ مفر اذا اسم ظرف ده او مفتوح العين راغلی د مفتوح العين نه کې از یفر بکسر عین اذا یفر راغلی په کسرې جناب په کسرې د عین سره ده ولا قران مجید واقع او قران مجید کې دا واقع شوی دی فاين المفر اذا محل اللفظ دا اسم ضرب دې حل يحل ضرب يضربون ولفظ محل هم د قران مجید واقع او لفظ د محل هم قران شریف کې راغلی دی کچا ته مفتوح العين دا څه مطلقاً به محل پکارو قران شریف کې راځي حتا يبلغ الهدي محله تر دې پورې چې ورسیږي هغه قرباني خپل ځای ته ولفظ مقرر جواب دادا او لفظ مقرر ته جواب ورکړی دی چې ظرف می چې دا ظرف نه دی بلکې مصدر می می دا مصدر می می دی غیر ظرف کې دا و د ظرف تقسیم درته کوي دا وایي چې غیر ظرف کې بر معنا یو وخت دلالت سنت هغه د ظرف چې په معنا د وخت سره دلالت کوي یعنی دلالت کوي په هغه زمانی له واقع کېدو د فعل باندې ان دا ظرف زمان ګویا هغه ته ظرف زمان وای او ان کې بر معنا اشاره دلالت کوي هغه چې په معنا د دې سره دلالت کوي او دې له واقع کېدو د فعل دلالت کوي نو هغه ته ویل کېږي ظرف مکان وخت اسم ظرف ګردان د اسم ظرف مضرب مضربان مضربین مضارب دا غوښتل چې غیر تسنیه دی او اخره کې استغاثه جمع ده مګاهي ضرب پر وزن مفعولتون هم آیت کله نا کله ضرب پر وزن د مفعولتون باندې هم راځي لکه مفعولتون مفعولتون هغه زید سترګو تورولو یا وخت سترګو تورولو او دغه وزن د علی لپاره هم راځي اختلاف دی په دې کې وبعض اوزان نظرف دا اوس هغه اعتراض دی چې د مضمون العين نه بس مقصور العين وکړ دا د هغې نه جواب کوي وبعض اوزان طرف او بعض اوزان د طرف از غیر مقصور العين د غیر مقصور العين نه هم مقصور مقصور آیات مقصور راځي لکه مسجد منطق منطق زیاده ادا کولو د هغه افعال د حج مطلع مشرق زیاده خاطر د المرء او مغرب چې د پریوتلو مسجد د روخانو د علالولو هغه دی مگر دلیل او ځان موافق قیاس مگر په دې او ځان کې موافق قیاس بر وزن مفعل هم نه آیت په وزن د مفعل سره هم راځي یعنی دا او ځان په کثرې سره دا د قیاس او د قاعده مخالف دي مشاهده او د قاعده موافق هم راغلي مفعل په وزن باندې پیدا برای جای کی چیزی در آن با کثرت باشد دپاره د هغه ځای چې یو شی په هغه کې په کثرت سره وي وزن ما قالتون آیت د غیر لپاره د ما قالتون وزن راځي لکه مقبرتون چې کوم ځای کې ډېر مړی وي مقتلتون ډېر مړی پکې وي او دغه وزن دغه قیاسي نه دی سماعي عام تور سره ووزن فعالتون او وزن د فعالتون برای جدی کې په وخت د غسل ویوسته ده دا هغه چیز د پاره راځي چې په وخت د غسل کې غورځيږي د غسل په وخت چې کوم یو بوی اخیره غورځيږي دا غیر لپاره راځي فعالتون لکه مثال غسالتون هغه کې وخت غسل ویوسته هغه وجه د غسل په وخت کې غورځيږي وخلاصتنا دا فعالت وزن دی چې دې کې وخت جارو کشیدل هغه هیڅ ویل کیږي چې په وخت جارو کولو کې الجارو پریوکت د جارو نه وګورځيږي نو هغه ته ویل کیږي نو دې مناسبت د ظرف زمان یا مکان سره ده په دې مناسبت سره دغه دوا اوزان ذکر کړي فائدہ نزدې کوټیان مصدر هم از مشتقات خیالات مخکې مونږ ویل دا خبره چې مصدر د کوټیانو په هیڅ باندې د مشتقات نه دی لہذا اسماء مشتقه ودي او د ترتیانو په هیڅ باندې هغه مصدر اصل له اسماء مشتقه نه دی د هغه په هیڅ باندې اسماء مشتقه هغه شپږ دي مصنف دا اختلاف طرف ته اشاره کوي نزدې کوټیان مصدر هم از مشتقات خیالات په نزدې کوټیان باندې مصدر هم د مشتقات له خیال نه دی ایشان اسماء مشتقه کوي ویل په دې شان تر هغه اسماء مشتقه وایي وتحقیق حق دلیل باب او تحقیق د حق چې حق په دې کې کومه یو خبره ده دلیل باب په دې باب کې د فصل افادات فاحت آمد په فصل د افادات کې براش او دا نه مصدر ثلاثي مجرد او دلته دا اوزان د ثلاثي مجرد یو اوزان د ثلاثي مجرد دي بل دا غیر د ثلاثي مجرد د غیر د ثلاثي مجرد لپاره خاص اوزان دي قاعده ورلشته ده او هر چې د ثلاثي مجرد د غیر لپاره څه قاعده نشته ده مصنف وايي چې زموږ استاد هغه اوزان څلور څلويخ په یو شعر کې راجمع کړی دي د اسانتیا د خپل لپاره هغه تاسو ذکر کوم دا وايي او ځانې مصدر مصدر ثلاثي مجرد او ځان د مصدر د ثلاثي مجرد او قاعده یې منضبطه نه ده یو مقرره قاعده نه لري او از غیر ان د وندي مقرره او د غیر د دینه د نورو لپاره ما دیوال ثلاثي مجرد لپاره غیر لپاره او ځان مقرر دي ګنام په هغه تمام چې هغه ورسره راشي جناب استاد مولوی سید محمد صاحب وزما استاد سید محمد اعلی الله درجاته الله اعلی درجه بلند کی اکثر اوزان مساجر ثلاثی مجرد اکثر اوزان ثلاثی مجرد راباوز نظم فرمودن په داسې طریقې سره نظم نظم کړي او ویلي دي چې برزخ حرکات چې په ضبط او یاداش د حرکاتو باندې او امثله او مثال باندې مشتمل مشتمل دي فارسن مینوي لپاره د افاده لیکم واتینا هغه ده الثلاثي مجرد کې وشار الثلاثي مجردونه تلور تلويق وزن مصدر آمد او ځان د مصدر راشي ایسی وقر ال عزت والا فعل فعلا فعلت فعلان وقد اصل دعوا رحمت ليان وقت نو ضرور اوزان دا شو فعل لك قتل او فعل دعوا فعلة رحمة ليا فعلان ليان وقتل دا نه سره یې قرونه دې په معنا د ملکول سره او دعوا دعوا دا هم د سره یې سره دعا یدعو دعوا دا د سره یې سره راځي په معنا د دعوی کول سره بلل سره رحمتون دا دا رحمه يرحم سمع يسمع مثل الرازي ومانا دا رحم سره ليان دا هم دا ضرب يضربون رازي ومانا دا قرض کی تأثیر کولو سره تال مطول سره تلور او دان دا کو فتحی سره وطولو کی پا کلمه هغه مفتوح دا فعلا دا شانتا فعل فعلتون فعلان عین ثالث دال بفتح کسره هم او عین د دریم وزن په فتح او کسره سره وایا نو عین د دریم وزن په کې هغه فعلتون دی فعلتون او فاعلتون تلور او دان مخکیو او درې داس هو او ګام ټول فعل فعل فعل فعلان فكسر اس وذکر نشتون فرمان فكسر تلور اوزان دا شو په کثرې د پا کلمې سره فعل لك فسق فعل ذکر فعلة نشتون او فعلان فرمان فتقا يفسقون ترى ينصرون راسي معناه دا فسق او فجور گناه کول او ذکر ذکر یذکرون ترى ينصر باب دا هم په معنا د ذکر او یاداش قول قولا قولتن وقولان بزم شغل غسرا قدرت غفران بزم ترور او دان داسو قول لك شغل قولا غسرا قولتن قدرت او قولان غفران شغل دا د فتح یفتحون راضی معنا د مشکور کېدو سره او بشرا د نصر یمرون راضی بشرا یا بشرو او دا بل قدرت دا راضی د سمیا یسمعون کبیره یقدرو په معنا د کرد آلوده کېدل سره خلق کېدل سره او غفران د غفر یغفر سره به یذریبون په معنا د بخشش سره راځي نو تلور او ځان دا شو قول قولا قولتم قولان بدم په ذمه د پاک کلمې سره پاک کلمه ټولو کې مضمون ده او دا طلب راځي دا طلب یطلب ولا ترى ينصبون دا هم راځي فعل په وزن باندې قیلولت په وزن د فعلولت باندې یعنی قال یقیل دا ضربه یقول راځي په معنا د مستقیم وخت خوب کول ناراضی یا کمالا یا کور نصر یا کور یا کارمو یا کومونه معنا د کامل کېدل سره هم فعالیت ازین اوزان بلا هم دا شان فعالیت او وزن د دې اوزان نه اوسمارا او وګانا پس کراجیت دا موضوع یا نو کراجیت د دې هغه موضوع راځي وزن فعالیت او موضوع کراجیت کریه یکره سمع یسمع معنا د فرق غنل سره عین عین و اول دا عین اول نه دی عین و اول د توافق په کتاب کې عین و اول درهم مفتوحه خان عین رابع کشت مستثنا اذان و عین او اول په دې ټول اوزانو کې مفتوح وایا د مفعلت نویولې تر اخره پورې نو وګوره عین کلمه حمیدا یحمد سمع یسمع ناراضی په معنا د صفات کول سره او مفعل لك مرجع رجع يرجع ضرب يضربون واپس کېدو معنی سره او خانق دا فاعل وزن دی خانقا يخلق نصر ينصرون په معنا د خفقول سره یا سړی مړی باندې تلاش ته خودل سره ان هم مبافت اول کسر عین و اذا طول اوزان د مفعل نه نیولې تر اخره پورې فقط قید اول سره او کسر عین کلمې سره وایا مفعل دغه شان تا مفعل فاعل وغيرها عین رابع ساکنه ای نور عین عین د تلورم کلمې هغه ساکن دی اې د سترګو هغه نورا تلورم وزن پکې فعلو وزن دی نو فعلو وزن عین کلمه هغه مکسوره نه ده بلکې هاي کلمه پکې هغه ساکن ده مفعولت مفعول هم مفعولت مملوکت مکتوب هم مکتوبه دا شان تدری او ځان داسو مفعولت تک مملوکه دا د معنا د مالک کېدل سره ملکه یملکو د ضرب یضربونه مکتوب په مفعول په وزن درو تول کیږي او دا شان مکتوب دا هم مفعول درو تول کیږي هم فعول هم فعول هم فعولت هم فعول تون قبول وهم مهوبت هم دخول بعضی کتابونو کې دا نو صحوبت د می په ځای باندې سوال سوال دی او صحیح هم دا سوال دی صحوبت نو صحوبت راځي په وزن د فعولت باندې قبول فعول د قبض قبل قبل يقبل سمع يسمعون راځي په معنا د قبول والي سره صحوبا دا د صاحبا یصحبو ضربه یضربون په معنا د چا سره تور سپین کېدل سره یا نصره یصحبون راځي صحوب صحابه یصحبو او دخول دا د خلایق کولون په معنا داخلي دغه دا نصره یصحبو این هم واپس اول زمیا دا ټول په فتحې د اول حرف سره او زمیر عین سره وایا اول حرف مفعول دانی په دې کې ده دا مين په دې کې یا دا فا کلمه مقصود وایا او عین کلمه په کې مضمون د پټولو کې خامس وسادس بدان بازم نتل انزم